الحمد لله رب العالمين سلا والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور غزواتو کې پوم کال د خیبر مشهوره غزوه شوه داغه غزوه واقعا اجمالی او مختصر ویل شوی او داغه نه بعد سباز واقعات چې په دغه غزوه کې شیو نو هغه باندې تفصیل شروع خیبر د يهودو علاقه وا او دغلتا قلې وي دو طرف ته یو طرف ته سلور قلې او بل طرف ته درې قلې وي غټه غټي مضبوطه او د يهودو دا خیالو چې دا قلې ناقابل تسخیر دی او دې کې مونږ محفوظ او بچیو نو مونږه سوک نشیواله خو الله رب العزت امداد کو او پکې لګاو کنه دا پکې ولې نه لګاو او نبی علیہ الصلات والسلام لا الله فتح ورک د یو طرف باندې چې کم قلې وي اغا فتح شو دغه طرف ته نطاط ویل کېده او د بل طرف ته درې قلې وي خو دغه طرف ته به کتیبه ویل کېده دا یو طرف چې کله واله شو فتح شو نو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام د خیبر په دې دویم طرف روان د کتیبه په طرف او دغل تدریق قلو کې یو قله مشهور قله قموس وا حسن قموس دویمه قله حسن الوتیح او دریمه قله حسن السلالم دا مشهور درې قله وي دا اوله قله قموس دیتا حسنو بنی ابي حقيق ویل کېده من بنی نذیر دا به د مدینه کې بنو نذیر چې کله جلا وطن کړي نو دی بیا خیبر تراله نو دغلتا بنو نذیرو کې مشهور مشر يهودي ابو حقیق به وتوي دا داغه د زامنو قله وا او دا اصل بنو نذیرو په دې قله کې ادا بنو نذیر جلاوطن شوی د ابو حقیق زامن دلته اوسېدل پدې کې یو زوی د ابو حقیق کینانه ابن ربیع کینانه او دا کینانه دراصل دا صفیه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ده لا مسلمانانه شوی نو دا يهودیه وا دا د دې خاوند سردار پلارم ډېر لوی سردارو حوی ابن اخطب د بن نذیر سردار يهودي خو چونګه خندق کې چې کم جنگ شوه او دا د د پسازش شوه د دا خلک راپورته کړي او د بیا کله چې خندق کې يهودو بنو قریظه د معاهده خلاف کړو او نبی علی السلام د الله په حکم ورپسې ورغلې دی نو دا حوی ابن اخطب التو د گرفتار شو نو دی به وجل شوی د بنو قریظه سره وجل شو واقع موږ مخکې ویلو خو بهر حال دا زوم خو الته دی تللی دی الته په د باندې د لور واده و صفیه نو د دغه صفیه خاون کنانه ده د په دغه قله کې اوسېده نو بهرحال نبی علی السلام دا قله محاصره کړ سلور وانا درې وانا سور لس روزه محاصره شو لګون ته جنگ وشو خو يهود دلته او خيارتوب نه کار واغش انور کیو جنگیدل خراب شو دلته دوی مشوره وکړه چې تباکی و خدا د چې سلو او خيارتوب نه کار واغش نو دغه کنانا دابو حقیق زوی د راغ نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې ترا کوشه تا سر ز خبره کوم نبی علیہ السلام سے بر زیبان نبی علیہ السلام سمرګرو سره راغې خبرې اترې چې وشوې نو دې کنانه ورته وویل سوله کوو به جنګ نه کوو نبی علیه السلام زر تیار شو ځکه د اسلام مقصد خیر خلق وجل نه بچ هغه مقابله نه کوي نو بیا د جنگ د ساده پار نو نبی علیہ السلام سله تغاړه کې خو سید سله کو خو نبی علیہ السلام وت شرطونه وې یو شرط بدای چې د خیبر نه بوزه دې زنه بزه د علاقه به پرې ده او زا چې علاقم پرې خوا سول او شوا نو ساز چې سونه جنگیالی دی او سونه جنگ مان کړي دار سماب بس خودم ردا چې ځان سره کسو اوړه نو د یو اوخ د بار برابر به ار سړی وړي زیات بنوړي خسرو سپین دا بم دلته پاتی او زمکه کجوري باغات دا بم دلته پاتی دا د الله مال دی د مسلمانانو شي خو شرط بدای چې ځان سره بسوړای نه او نه به مال پټاوي پټ بنا سات دا دوکا بنا کوي او کو دوکا موکړه سمپټ او ساتل ځکه دا خو بس مل پته شنو غنیمت شو غنیمت د الله مالی مسلمان له بیا ورکی نو که چرتم سپټ کړل نو فقط برئت منکم ذمه الله و ذمه رسولی دا الله او دا الله د رسول وعده ختم بیا هم کو وجل او کار سم د سره کو دی وی سید بس پدی باندې سلو شو کله چې سلو شو او دوی تیار شونو بده کې د کنانا سلو غونته مال خکارا کو نورې پټ نبی علیہ السلام په پوش دا خو معاهده و د خلاف کوي نو نبی علیہ السلام د کنانه ته وې چې د حوی ابن اخطب خزانه سش د سخره خزانه ده د بن نذیر مشرو مال دولت وسره ډیرو خزانه مشهور وا نبی علیہ السلام وتوی خزانه سشوا دوته دروغ وي دوی چې د جنگونو او د ډېرې زمانه ختم کړه سنی دی پاتې پای نبی علیہ السلام په پېښه ورته وې المال کثیر والعهد قریب اخو ډېر لوی خزانه وسنګ ختم شو او دون وختم نه دی شوی دون زر خونه ختمي خدا وته دروغ وې بهرحال نبی علیہ السلام خو پوښو چې دروغ وای خو ثبوت پکارو ثبوت نو الله دا سې وکړه چې د دې او تر زویو د دې کینانا دا غنوم سایه ابن سلام ابن ابي حقیق اغا نبی علیہ السلام ته شیطانیو راغې نبی علیہ السلام ته وی زما د اتر زوی چې دروغ وای خزانه وسره ده او دغه وسره حسد تربوریو او را شو سوال غواړي نبی علیہ السلام دا يهودي د شیطانیو حسد په بنیاد او نبی علیہ السلام ته څنګه تا ته پتا ده خزانه وسره ده وی دی به ما لیده چې روزانه به سحر داسې بار یو میدان ډاک صحرا ته ته الته به غیر چا پیرو قتل رو قتل او بیا براغه نو معلومی کی دا چې شه دغل د سنبال کړي نبی علیہ السلام ویخا زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه د ترزوی سره وسرک وته لاړش او ته زه وخو اچې زو کنو رو کنو خزانه ال دروت مال او دولت ال ته پټ کړو سر سپینو پکې زیوراتو پکې د زنانو چې سونه سونه وغیرہ استعمالی دارنګ قیمتي کانی او پکې زمرود وغیرہ هارون امیلون او داشین نبی علیہ السلام ته چې کله خزانه راوړل شو نو نبی علیہ السلام وی چې دا خو بیا هم پورا نه ده دا خو نیمه دا و نیمه نشته نو دی ونیو کنانه ونیو صحابی ته حواله ک زبیر رجلانو ریماند په جاری کا چوي او ټکورو ټکاو خدغه نه کاو اول وی وخراوی وخ خو نبی علیہ د صحابي ته غږ نه کو دا سوکشتنه دا د بدلول را بدلول غواړي وزیر څه شو اما په خیال دلته د سولر سم مسله خو حل دونوي پوارو ټکولو مغاګنو کاغه و خروخ خو سړی حل نه تر دې پورې مرګ ته نږدې شو بهر حال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سو کړل چې بل صحابي محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ته والک زکه د د درور وجلو خیبر کې هغه بل طرف جنگ محمود بن مسلمه رضی الله عنه چې دا قله لاندې نه سو بره په دا جرند پل کرا غرزول او شهید کړو نو نبی علیہ السلام وته والا د خپل رور بدل لیوال حالسم نه وی او بس سزا هم دادا ناغه په توره ته سر وو ضرور بدلې وا دا په کیو لګوي یار دا تاسو چرته یا دا لګوا او لګا دا یو پکې لګاو دا نه بس صحیح شو نو دا نه دا کنه دا بند بهرحال د اوجل شو او د دې کینانه په نکاح کې دا صفیه رضی الله عنها وا چې لا مسلمانه نشوي نو بیا روستو قیدیانو کې دارالو بیا نبی علیہ السلام پیرستو نکاح تړلې دا واقع برستو راځي خو بهر حال دغه طرف دا درې قلیم په دې طریقه باندې بس لاس تراله خیبر ټول بس لاس تراغه فتش دا شنور واقعات شیو کله چې خیبر فتح شو او نبی علی السلام مسلمانان په آرام شو کنټرول واغش نو یو يهودي خزوا په خیبر کې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دعوت ورک روټه ولاو دلتا یو يهودیو سلام بن مشکم دا دا خزوا دی نبی علیہ السلام له دعوت ورک چې ما تعالی روټه کړي نبی علیہ السلام د اخلاق او د وجنا دعوت قبول کړي کې دي شي دوی مل خوسونی ولې شو خو دې خلکو سره ښه اخلاق سر کې دي شي دوی نور زړنم سمش نبی علی السلام چې لاړ د خزه ورلا یو ګډه لال کړو او پای کې ولا زهر چولو او تپوسو معلومات کړو چې نبی علی السلام په دې غوخه کې کومه غوخه زیاته خوخه نبی علیہ السلام هغه ولې راواغش الیچا اې چې اډو کې یا غوخه خلی تکړه نو خلی کې اړی راړی خو پیغمبر دی معجزه وا نبی علیہ السلام بس صحابه ته مخره یا رسول الله ولی وی دی اډو کې ما ته حلوې چې د کې زهر دی معجزه دا اډو کی ما ته حلوی دی کې زهر بس نبی علیہ السلام خوراک بند کړ خو د نبی علیہ السلام دغه دوران کې سنا سخامخه چې سړی خله کې غوخه اډو کې وغیرہ سنا سشخون پوی سو اثر خو تیر شي نو الله رب العزت حفاظت کو ورنه کدا غوخه خړلې وې نو نبی علیہ السلام بشید شوی خو الله رب العزت حفاظت کو ناغه سنا سلاړې اثر تیر شو خدای به دومره اثر وبیا چې هر کال به هغه موسم راغې نو په نبی علی السلام به تبراتلا هر کال او دا وته ام المؤمنین ویلی مو ام سلمہ رضی الله عنها یا رسول الله هغه تا چې کم زهر خړلیو نو هغه موسم چر وخرا شنو هغه اثر پتا کیږي او په ما باندې کیږي دې زهرو کې دا کاری چې دا وی کال په کال سر بیا ښکارا کوي نو نبی علیہ السلام اخر هم دغه سی وشوا چې په آخري وخت کې چې کله وفات کیږي نو دا غي سبب هم د قزهر هغه زهر بار کال سر کاو په آخري کال چونکی نبی علیہ السلام بیا کمزور شو انسان کمزوري شي قوت مدافعات ختم شي نو نبی علیہ السلام په دازل انتهایی تیز تبراله او دا غینه بیا وفات شو دا وجه دا چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې معنی شهیدم دی ځکه دا غ وفات دا غ زهرو د وجه شه او بلکې اخیری وخت مرز وفات کې دا ویلو ام المؤمنین ته وی وهذا اوان انقطاع ابهری من ذالک السهم الذي اكلته بخيبر اغه زهر چې هغه خیبر کې مې خوړلی نو هغه زهرو را ل د زړه رګونه کټکول شروع کړل نور ا زهر اثر تیز شوی او قوت مدافعات ختم شوی بهرحال په دې کې یو صحابي دی هغه صحابي هم دا غوخه خړلې و نور خو بچ شو اصحابي شهید شو سو ورځې بعد بشر ابن برای ابن معرور رضی الله عنه نبی علیہ السلام چې کله دا معلومات وتو شو نو نبی علیہ السلام يهودي خزر اوغوس ما وې کده چرته د دنیا بادشاہي کنه دا زهر بو خريو اله به تخلاش خو کنه د رښتینی پیغمبري نو د ته پته ولګي چې د کې زار دی دروغ وي مطلب هم دقه و چې مړی شهیدی کو نبی علیہ الصلات والسلام ته دا د دروغ باناو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اخلاق مافق هغه صحابي بیا وفات شو اغینا نو نبی علیہ السلام بیا دغه خزا دغه په بدله کې قصاص چې کوم زهر ور کړو نو دا یو واقع هم د دې خیبر په دې سفر کې شوی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونګې دوی ته ویلو چې دې زینب زه هغه سردار په کې دوکاو کړه کنانه ناغه وجل شو بیا داغه د وجلو حکم هم راغلو دیو د درو رو وجل شو ځکه دوی دوکا وکړه داغه معاهده خلاف ورزیو د ابي د ابو حقیق دا دو زامن یو کنانه او یو بلو هغه دوکا باندې وجل شو سرداران يهود دلتا نبی علیہ السلام لرالل وته یا رسول الله مونږ یو درخواست صدر خاص دا زمکه باغات دا خو بستا سو شو اګه مونږ بغاوت کړو تاسو را باندې رااله ملک مونی مو ځا غنیمت شو استاد خودم رضا ا درخواست هم دا ده چې تاسو داغه مدینه نه دلته د دې زمکو باغاتو سمبالخ لنه شراتله دا بل سوک سنبالي خدا دا چې دا زمکه جیداد باغات به خوستا سوی خو مونږ به دل په زمیداره او دهقانه باندې ساتو پنیمه بس آمدن بنیم ستاسو یې نیمه زموږ د ملکونو کې میکنه زمیدارای باندې زما کور کی سو کی جاره باندې ورکی سو په زمیدارای ورکی نو پنیمه باندې دهقانه او زمیدارای باندې نبی رسول الله ته سید بس ټیک ده خو نبی علیہ السلام په احسان او قدام ویزه سیده دا مونږ لا کرے رے به نیم بستاسی او نیم با زمونږی بس په دغه باندې فیصله وش خو نبی علیہ السلام وتویلو چې دا با تر هغه پورې تاسو دلته یې تاسو بارکه اصل فیصله خدا دا چې خیبر نه بوزه خو چونکه د زمیدارې په تورم پرې خوې نو چې کله الله غوستو موږ غوستو نو بیا بدن د زمیداریو لو صاحب نبی علیہ السلام په دې یو صحابي مقرر کړ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا لوی شاعر هم دی د اسلام دته وی چې تب کال په کال زی د دې باغات بګوره تخمینه بلګه چې سونه مال شوه دغه دا خو دوکباز دروژن خلق دی يهود نو تخمینه بلګیا او دا غې نه بعد با چې تخمینه حساب شي نو وتوي چاو دون زمون کیږي دوم راستا شي دون منه مال شوه دی نو دا دون پاکستان سو دون زمون چې دا مونږ د بیا را رسوي نو دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بیا کال پکال چې کله باغاتو کې کجوري بو شوي فصلونه بو شوي د باورغه د مدینې نه د به تخمینو لګولا حساب کتاب به وسراو کو او ته ځ چې کله پخی شینو دون زمون دوم راستاس د بیا جنگی موتا کې شهید شو جنگی موتا جنگ شو درې صحابه کرام یکه بادیګره شهیدان شي جعفر رضی الله عنه جعفر تیار او زید بن حارثه رضی الله عنه عبد الله ابن رواحه نو دا عبد الله ابن رواحه ته شهید شو نو بیا نبی علیہ السلام د د شهادت نه بعد د خیبر دغه حساب کتاب بل صحابي جبار ابن سخر رضی الله تعالی عنہ تاوالک چې دا به تو اندازه لګي خو بهر حال د عبد الله ابن رواحه لا دغه ډیوټه باندې و چې اوزل د يهودو په د الزام ولګاو نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې د چې کوم اندازه لګی مونږ سره ډیره سختی کوي او زمونږ د وس نه داو نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو یو طرف او بل طرف ته عبد الله بن رواحه چې حساب کتاب لورغه نو دې بېمانو اغلا لالچ او رشوت ورکول غوستل چې راشه دی با سبول ورکو دی بل مونږ سر بیا گزاره کوي دا يهودو کارونه په پیسو خلک علی رشوت مخې ته کی دا سم دنیا کې دا لوبه د دوی شروع پر رشوت او په خزو په دولت په عہدو دا زمو ټول لیډران دوک کړي دا خو صحابه ایمان غرونو نو آلته نبی علیہ السلام ته شکایت وکاو دلتا دته سر رشوت وغیرہ په پوش عبد الله مې رواحه ورتوي یا اعدا الله تطمعوني السحت تاسو مال د حرام او د رشوت لالچ راکوي قسم په الله چې دا چا د طرف نه راغلم نبی علی السلام نو په ټول مخلوق کې هغه ماته زیات محبوب دی او تاسو راته د خنزیرانو شادوغان نم زیات بدیه خو سره ده دی چې یو طرف ته د پیغمبر محبت ته او بل طرف ته ساسو بغض ده خو بیا مې هم دا خبرې د عدل او انصاف نه ذره بر اخوا دی خوانه کې تاسو سره زیاتې نه کو انصاف او عدل وکړو يهود خو پویو نو د حرامیانو وتوي خا عدل انصاف کیاو خنو به هاذا قامت السماوات والارض په دې عدل او انصاف خدا زمکه اسمانونه ولاړ پوی خو کنه او عدل کوم انصاف کوم نو دې په د باندې یو الزام هم لګولې وو دلې د رشوت ورکول کوشش هم کړو خو بهر حال نبی علی السلام ته چې دوی کله دا درخواست پیش کړ چې به د خیبر کې د خیبر سونه زمکه باغات دي دا به مونږ تاسو له په زمیدارې باندې کروري بو نیمه بستاو سیننګ نیمه بزمون نبی علیه السلام سر منلې و عبد الله می رواحه په مقرر ک کال په کال به ورته خو نبی علی السلام سره دا شرط لګولیو چې نقرکم ما اقر الله ورسوله سو پورې چې الله رسول غواړي دلته به یې چې کله نی بیا بځه یعنی دا معاهده تاسو د زمیدارې دهقانه او خیبر کې پاتې کېدل غوړي ارزي دي دا زمون خوخه کله ورته وایو زین او زیبا د نبی علی السلام ژوند کې دوی خیبر کیو هم دغه زمیدارې باندې وې پنیما مدینه ته را لېګل نیمه بدوی اغاز ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور کې دیو د عمر رضی الله عنه دور کې س اول کلونو کې دیو بس دقه زمیداری به کول نیمه به مدینه ته بیت المال ته را لېګل نیمه اغاستا خودی خوب فسادیان خلق نبی علیہ السلام مرض وفات کې یو خبره کړې و اخیری وختونو کې یو سو خبره کړې نو بای کې یو خبره دام کړې و چې اخرج الیهود والنصارى من جزیره العرب جزیره العرب نه يهود نصارو باسه دا ځای خدامل خالی کې وجدا د جزیره العرب د تمامي دنیا د امت مسلمه مرکز وي او يهود او نصارا سازشي خلق دي نو تاسو به دلته امن او امان او خپل نظام سیستم چلولو ته نه پری دا صفیو کې نو تاسو په امن او امان نو دام نبی علیہ السلام فرمایلیو دلته د عمر زلانو دور کې د بېمانو فسادات شروع کړل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو راستلو هغه سره ګستاخی به ادبی کړي وا یو بل صحابي دی متطهر ابن رافع رضی الله عنه هغه شهید ک او داغه د شهادت عجیب واقعه ده دا اصل کې تلو شام ته نو شام نه ځان سره یو لس غلامان راوست په پیسو بخر سیدل په دې به خلکو بیا خدمت کو د مطلب دا چې دا مدینه تراوله مو زما کاروبار پټي یو شیبل شیبه سنبالي خو چې راتنه په خیبر را تیرې دل کیږي نو خیبر کې ایثار یو دریش په درې ورځې ایثار دا غلامان یې غلطو چې په دې کې د دې يهودو یو سړی ورغه د غلامانو ته وای الکه تاسو عیسایان یو مونږ يهودیان یو دا شام نو عیسایانو او دا ستاسو د مالک نه دی متطهر بن رافع دا سړی چې دی دا د عربو دی او د عربو د محمد صلی الله علیه وسلم او د مرګرو د توري په زور په مونږ باندې قبضه کړې ده نو ساسوم دشمنان دی زمونږ اوس یو سړی دی او تاسو لس ځوانان یې او د در باندې بدمعشي کوي او مشری کوي او ورته سچلو کوی ځان ته خلاص کوي یو شیطانی مقصدی دیو ته څنګه ځان خلاص کو وې دلته سموایا خو چا سه خیبر نه وځه کنه لسکه سه راټینګ کې مړې ځان ته خلاص کی او څنګه ځان خلاص کو تش لاس باندې ام مالک ته غسر تور د مون سر سنشتہ وته اصله بدل زدر کم ور کړې هم دغه سیو شو چې کلا دوی دا سه بار وتل کنه نو بس دغه غلامان په دی را منډک صحابي پوه شو د د اساسه ولاړو چرته دمه کوله